وتکلف ما لا یعنیه ډېرې پښتنې کړل که نه او تکلف د هغې که نه لا یعنیه چې نه کس کوي سړی هغه شي لره که نه غیر مقصودي شی او په هغه شي تکلف کړل چې کیم ده که نه دا مره مختم به شام شی نه وي دا مره مقصودي شی نه وي چې کیم ده که نه تسؤکم دا رسول مبرک دا وقت را دی تعلق لرلو چه رسول مبرک کنا اینا به خلق پشتنه کلی بیا اللہ پا که توفر من چه لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم مطلب دا دا چه کچره یو حکم وی و کساوی دا کنا دا خدای طرفنا بیا رسول مبرک بخلا دا اغی بیان دیتا کو نه پرزی کنا خپلی بیان دیتا کو خو چه دا اینا بیان دیتا کو بیا تو سی پشتنه مکه دا سی شای مترک کنا شا ځکه چې کله داسې مثلا چې د وحی په ذریعه سره د په زمر باندې توس ته ظاهر شي بیا غمجن وي کنه شا بیا خپاوي چې هي مده د پښتنه نه وکړي کنه دې وجه نه چې سه پر مثلا د خپل بیان دی د کړه توس چې کیم نه کنه دې غشې متریکا پښتنه چې کیم نه کنه ما کې چې ضروری امر یا خپل دی د بیانوي لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم کچر ظاهر شي توس ته د شینا تسؤکم غمجن وي کو توس لاره وابي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين جرما اعظم د ټول مسلمان په اعتبار د جرم سره ټول مسلمان په اعتبار د جرم سره لوی سکتا اچا جرم لوی دا من سأل عن شيئن هغه څوک چې دای پښتنه وکړي یو شی متعلق لم يحرم جا شای حرام کړه شو نه وی خو د پښتنه وکړه فحرم من اجل مسألته بیا حرام ګرځول شو دی وجه دی هغه پښتنه دې نه کنه بیا مطلب دا ده چې د پښتنه وکړه په مخ ځای طرف نه واهیر نزل رسول رسول برکت شای حرام ګرځول دینه که تو پښتنه نو کړی کنه ونه ولا سست ټولو مات په تکلیف شو چولو ټولو مات باندې د شای حرام شو کنه اچھا جی وابي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت ابا النذر يحدث عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجره في المسجد رسول مبارک جوړه کړی و یو کټ کلی په جنبت شه من حسیرن دی پیزی نه کنه پیزی لکه کړی و کنه نه یو کټ کلی جوړه وا دا یو پښه معتکف کېدو کنه او پښه وی خلک ته تروي جمع کړل کنه خلک په شه درځل و دوی تروي جمع جکیم نه کنه خلک ته کړل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي بالمين رسول الله برک پدې دې کې کلی شه سه شپه د رمضان سه شپه تروي و ته وګړي بجامه سره کنه وظنو و د خلق د مقتدیون دا خیال وکړو چې انه قد نام چې رسول مرک خل کچوي او دوی غنا نه نه بده کټ کلیش فجعل بعضهم يتنحنه لګیا سر زنه دی چې غوړې ورنه ولې ټیخې ورکل کنه بلکې کلا د استیشګیا ور غورواله ليخرج عليهم دې پر چر ووزي دی ته کنه او بتاروي ته او کو بجامه سره بهر حال رسول مرک بیا ولا خنو خنو ته وروته کنه نوه تروتو کنم فقال رسول برکته فرمیل ما زال بكم الذي رأيت من صنعكما اوه شاده تو سه سره الذي اغا شوق رأيت شما ولدل من صنعكم چې دا په شوق سره حاضری دی تو سه د فعل دی تو سه صدا دا په شوق سره حاضری دی دا د تو سره د حتی خشیتو حتی که جوړر دی دنه یکتب علیکم شیار دا جمع دی تروه دا فرض شي په توسه باندې دینه دا وړه دا پر په شوق باندې حاضرې کې یا چې خدای دا کله دا توسه شاو کرټ خوان ورکو کله دا په جامه سره تر وکړ در باندې فرض کو کنه شام فلو كتب عليكم ما قمتم به بیا ورزار دی په دې سره کنه دی وجنا اې دې شاو به ختموله دې پر زده ته وای چې فصيو فصلوا ايها الناس في بيوتكم کئی دا غرمین دو خلقتو سے بکیرے اخبر شدت دروے بکیرے شکی گوشی گوشی ما ذره دی کلا خدای در بده فرض کو کنا دا بیا دا ټول ماته په تکلیف شو کې شي دې دی وجنا کنا دا تو سه شوق دی وجنا ټول ماته په تکلیف شو کې شي کنا زګا جو خدای در بده فرض کو بل دا ما تکلف په دې شما کې اسلام فإن أفضل صلاة المرء في بيته بهترین مين ده سری ده هغه ده چې فکر شو کومه سوا ده فرض منځله فرض مين ده جماعت ولا ده جامع ورشایده دا ډېر ټول منځینه کا سنت دی کا وتر واجب دی کا نافل دی کا تروی دی دا د کیر ولا شاید وابي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو سامع عن بريد بن ابي برده عن ابي برده بن ابي مسلم شري رضي الله تعالى عنه عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء بشتنا وبشتنا رسول الله ده شيء متعلق کاره ها ها چه بعد وگرن رسول برک اغه شیل را چنا ده پشتنا ویلر نکی کنا نو بیلی فلما اکثروا علیه المسخله تسوخت چې ډیر وکړه خلک په دمنه پښتنه پښتنه را کړې کنه پښتنه ډیر نه وکړي غضبا رسول مبارک په غصه شو وقالو وی دوی چې شابه سالوري پښتنه کوي د مله چې څه کې څه پښتنه کوي کوي یا غصه له وجه نه وی دوی کنه خیر زنا خلکو بیا په مزاج پیری او زنا بیا نه پیری وی چې کله غیر اشتیا جزاب ته تر وکړو کنه نو بیا بیا په دې فقام رجلنا یو سړی چې کیم دا کنه چک شو فقال وی چې یا رسول الله من ابي مبلور سے اقتدار تا وشه اس کا صدا پښتنا قال ذو ده چې ابو کا تو بلور خو خزافه ده ثم قام اخر فقال یا رسول الله من ابي فقال ابو کا سالم مولا شیبه چې حضرت کړه شو امرای ده شیب ته خو ده مریض یا کنه نو بیا استقیم دا کنه دا انده پښتنه ده نه شریک بحال دا غصه ده وجه نه دا کسی خو رسول مرک سیگه هر کمر صاحب دیتا پا پوی شو جو وی دا خو بخو سر شوا دا رسول مرک نا دا وچه دا سویه ده غصه ده وجه نه بیئی فلما را عمر ما به وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم من الغضب سواده چې ولید له عمر صاحب هغه شی چې په مخ د رسول مبارک درو هغه اثر د حسین کنه فقال قال ویشانا توب الى الله رضیت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالاسلام اسلام دیره کنه دا کسی می سیو دا اکرله رسول مرک سیر شو کنه اغو سای جی کم دا کنه تنده شو وابي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان قال حدثنا ابو طارق عن وراد دا وراد تكو كاتب المغيرة بن شعبة دا منشي وكاتب المغيرة بن شعبة سيبو قال دا وراد ولدي چه كتب معاوية رضي الله تعالى عنه الى المغيرة كغابر لكل معاوية سيبو طرف دا مغيرة رضي الله تعالى عنه په کاغذ کې دا وته لیکلی یو معاویه صاحب دا وته لیکلی یو مغیره صاحب ته چې اكتب الیا ارولی کا مت ما هغه حدیث سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه تعالی دلته د رسول برکنا فقال بیا د ورات صاحب ویلی دی چې فكتب الیه بیا ورولی کله د مغیره صاحب دته دا نه دا کیسه ورولی کلا چې ان نبی الله صلی الله علیه وسلم کان یقول رسول برکو چې ویلو فی دبر کل صلاه رستیا دی قیل و قال نا قیل و قال سمانا ہے یو دی چه کم نکنا بحث مباحثه و خبر اتر اکڑل نوی خلق من کول او یا مثلا عن قیل عن قیل قال دا مصدرین ما کرده مزید سیغه و کرده عن قیل و قال عن قیل و قال دا والا چه سنا خلق دا کو کنا چه ده نقل و ده حکایت ده خبر سراشاو فی جمو چه کسی نقل کریه و ده خلق کنا بیا دامرا ډیره نقل کوي چې کده فعل و ده قیل پتا یو ته بیار نقل کوي کده قیل و ده فعل پتا نه یو ته بیار نقل کوي دنه قال اولی دی پلون کی دا خو ده فعل پتا یو لګي دا معلومه سی دا قیل اولی شوی دی دا کی سر شوی دو کنه دا ځنه ده فعل پتا نه لګي دی قیل کنه او بیا چې کیم دا کنه کور نقل کوي دا برا دا نقل ده خبره خوان دیر کوي چې کا فعل پتا وته لګي کنه وته لګي کنه او چې یو خبره اور ودري وی چې کیم دا کنه دا بیانوي او کوه منعن ده منع کوله ده حقوق نه چه مثلا مو تو سر حق وی کنه و نیرو کوه نیرو کوه ارنا پرن شه نیرو کوه حق می دادر بنده خو نیرو کوه دیتا منع ویلش حات او پی مسئلی ده حق نشتا خو بدر لگه دوابو منده وکره چه حات رو را لامو حق رو را رو را کنه بلنا غوڑه واق بل چه کم ده کنه نور کوه دینا وا خلق منه کول چه داس مگه جه بلنا غوڑه واق بل چه کم ده کنه نور کوه منه کوه قال ابو عبد الله ویلی دی من بخاری صاحب چه کانو یقتلون بنات فی الجاہلیت وی دی چه مراوله وی سمنه روندهی وی شاخوله دی نه خپل په جاہلیت شفا حرم الله ذالک وعد البنات ندا مطلب ده کنم وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كنا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال نهينا عن التكلف نجمه کړی شوی د تکلف کړل نه په دغه گزاره او د وخت تیرې کول شي سره د خلک په د خوراکي کړل شي په د لباسې شي په د نوستي وی لوړی شي په د تلل رتلل شي ډېر تکلفات ما کوي زرا سره یار چې د بس تکلف کو کنه سره لا نه چې کیم نه کنه سا وخت دری کا چې کیم خوراک در مخ نه کنه وی خوراک شو کمی مې خو هغه خوراکي مې جمعې جمعې مې چې کیم نه ډېر تکلفات ما کا وبېری کنه اورک چه کم ده کنه زون به جوڑاوله شه تکلفات مکا چه کم ده کنه او په لباسه شه تکلفات مکا په نستیوی نوڑی شه دیر تکلفات مکا په ملاقاته په ملاویدل شه دیر تکلفات چه کم ده کنه مکا په سپلی په بوٹه په چپلی شه دیر تکلفات چه کم ده کنه مکا دیر خلق منه کول شو کنه ده رسول مبرک په وقت وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زوري حو حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر بن زوري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس رسول برك يور دروخ اروتلو ده زوال کو وحش سواح ته چې څنګه شو اور مسترګ بار طرف ده فصلى الظهر لمشبشين من دي وکړ فلما سلم سوادي چې سلام وړو قام على المنبر فذكر الساعه ذکر یې د قیامت وکړلو کنه داغه چې کیم ده کنه لوی لوی امور یې چې کیم ده چې ورولل چې قیامت نه مخ به دار دیني اې دې له وجنا چې کیم ده کنه ورولل وا اکثر رسول الله صلی الله علیه وسلم ای قولا او ډېر وکړه رسول مبارک کول دې خبره چې سلو دی قال انس رضی الله تعالی عنہ فقام الیه رجل رجب صدته یسری فقال وی چې اين مدخلی یا رسول الله چیرته د زید دخول لم یا رسول الله قال النار ده ده وی چې یره د زید دخول کنه شته دې پښتنه خیشو په ګنډیا خپل باندې سمانا کښینستو فقال وی چې رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا قال انا سویلی چې فسکت رسول الله سلام غلا رسول برکه غصه سر شحین قال عمر ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دین اورسی او رسول برک اولا اولا قریب ده حلقت کنا دنه دا قیامت نه بیان به کنه یک بیان قریب ده حلقت والذی نفس بیده لقد عرضت علی الجنه والنار آنفا په تحقیق سره دا کنه در منځه دا دوال په شر میږي چې وګړو کنه شم دی وخت لقد عرضت علی الجنه په تحقیق سره په خپل شوت مو باندې جنت وير اس فی عرض هذا الحائط په سان دې دغه دی ورشه کنه فی عرض سره فی جانب هذا الحائط سان به دغه دی ورشه دا کبره طرف ته دی ورسه دا کنه دا دی مت جنات او دوزخ پیش کول شولا وانا اصلي حل جمل فلم ارک اليوم فی الخیر و شر نگلی دلی مو یو رضا پشان دی دی غنن رضا پا خیر شا و پا شر شا دکای جهنم ما ولی دلو جنات ما ولی دلو کنا وابي قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا شعبه قال اخبرني مسعود بن انس قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم من ابي قال ابوك فلان ونزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تصلوا عن شيء تبدلكم تسوكم الايه حتی یقولو هذا حتی یقولو هذا حتی که جب ده پشتنه پشتنه شه سراویه دا غیا دا غاویه چه نا الله خلق کل شیئن خدای پیدو کرده هر شیئ خو کنا از رحمنه خدای پیدو کرده هر شیئ شاید هر شیئ خو خدای پیدو کرده خو فمن خلق الله دا خدای پاک بیچا پیدو کرده کنا یعنی دا دا پښتنه حال کړو شي دا دا څه په باندې کې څه کنه په دې پښتنه باندې کنه دا ورویل په دې پښتنه سره سره تیرې دی کنه دا ورته مو کولې بشه کې دا ورته کلوز دې بشه کې کنه شا بلکې مشکات سره چې کیم نه کنه دا ټکر سره ولا دا چې کله چې دې دې سره ورسې کنه چې فمن خلق الله په مخوذ بلا تر وته دا شي نه وسوسه په مخوذ بلا تر وته رسول برک ټیک لګولو په هغه لاس ته د خجیره باندې خجیره لاس ته ور سره لګولې وکنه په باندې ټیک لګولو فمر را به نفر من اليهود به تیر شو رسول برک په سینه فر د يهود باندې فقال بعضهم زنا ول ک سلوه عن روح زنا یک زنا نه رته ول چې پښتنه او کې زنا د روح متعلق چې د روح څه شي دی وقال بعضهم زنا هل کې جلا تسالوه ما کې پښتنه دینا لا یسمعکم ما تکرهون چې دا سوینا چې درور ووي تاسو ته هغه خبره چې تاسو یې باندې غنئ یا دا یهود په خپل نشه سره ورسره دی چې دنا دروغ په تلې پښتنه وکړي دیغه ابو القاسم صلی الله علیه وسلم زرا به دې پاکي سړي دا خبره ولرو ځي کنه شا چې مشتو سره خوان ورو کوي نه سه په خطا شي کنه دا کې ساکل ورو کو کنه ځکه چې جواب په پاتہ نه لګي دي کنه شا وحیه منقطع شولا پیر تشوا معنی آغا جبرائیل علیہ السلام وخط لوڑو کنا شا ثم قال اذن اورسی چه کم دا کنا رسولم برکویل چه ویسألونک عن الروح دا آیتین آبو من در نظر کری قلتو اتوی چه الروح من امر ربی دا روح چه کم دا کنا دا دا ده امر ده رب ده منا دا آغا شایده ہو چه خدای پا که ده علم بل چه تنده در کرا باب الاقتداء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء په غچار د رسول مبارک پسې پیغه اقوال او پیغه افعال د رسول مبارک وس و ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله تعالى عنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهبنا جوړ کړی او غوتی د سره زره فقط خزنا سو خواتیم من ذهبنا خلقا جوړ کړی غوتی د سره زره کنه دا اقتدا به فعل النبي شو کنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله برکو چې نه تخصص خاتم من ذهبنا مو جوړ کړی او غوتی د سره دار خسره دار چې کیم دي کنه دا باغ شولا فربده ویا تر یلا چې کیم ده د سره دار غوتی را به چې دوه تر یلا وقال اداول چې لن البسه ابدا زه نو کو استعمال دی غلرا مشاله پر باس نه را نه نو غند نه استعمالو فنبذن ناس خواتیمهم خلقا وترهل چې کیمزه کنه غوتی اخبرانی اقتداء د په فعل پس وکړي با ما یکره من التعمق تعمق ویلې کنه تعمق ادغه تجدید ته ویل شي کنه چې په یو چار شي چې کیمزه کنه تجدید کې چې کیمزه کنه په یو چار شي او د حد نه تجاوز کې په یو چار شي کنه تعمق ژور کړل ته ویل شي کنه چې په یو چار شي ژور دی او تشدید کې په یو چار شي تخلیص کې په یو چار شي د حد نه تجاوز کې بل چار شي خدای زور تل شل کنه شا او دا هغه جګړه کړل او غلو فی الدین او بدعاتین کنه دغه متعلق بیان لقوله تعالی یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم دا نه غلو ما کی تو سے په دین خپل شي کنه به جاله کې دا معنی کوي د غلو فی دین نمشتو سمانه کوي بیشتو سمانه کوي غلو فی الدین دا منا چه ده صراط مستقیم شه افراتو که یا تفرید پشه وکه گانا دا ما کیسا ولا تقول علی الله الا الحق ما ری ایسا بخدای بنده مگر حق خبره در که مسلمان زرا پدیش جگاره ما که گانا او جه کم دا کنا دا دا ټول دا بدعاتینا دا جه کم دا کنا تعمقا دا غلو فی الدین دا یعنی دا لا تغلو فی دینکم دا ټول پر شمل دا وابي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن زهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبارك صاحب کرام تو چلا تو واصلو تو سے وصال ما کی پرجے سے کنا کہ اورے دے مارے گئی بیا شپیا نہ متوی کنا شے شپیا دا غاس نو سی کنا زغو کا وصال کا زغو ایدا کا کہ مترا خدای امداد کو خدای پاک شپیا دے اورے دا متفرق شکر کوي معنی هغه مې کو چې کیمنه قوت رو کوي خدای پاک تاسو یې مغو نه رئیس کنه لا تواصلو قالو دیو ته چې انک تواصلو به ته خو وسال کې قال رسول الله برکت او کړه چې ان لستو مثلکم انی ابیت ذو خشپا کرا ودا شیو ته مونږ ربي ويسکینی چې خدای پاک شوک متر کوي فلم ينتهان الوصال لين رسول الله عليه وسلم نه ګره خدا قال قال ویلی دی ادغه صحابی کنا سکتا او ابارا سے ویلی دی فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين او او ليلتين دا راوی شک په يومين ولا دا ليلتين ولا دا وصال پر بدی باندې رسول برک دویش په کنه باندې ورې دا ورې دا د شپې واجه کې نه متولا دی دا اقتدا کړو دی ورې دا ورې دا د شپې نه متولا کنه دا وصال یې کړو ثم را اول هلال دین اور سے اولی درو دی هلال چر برا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکو فرن کہ لو تأخر الهلال کچره دا هلال رس کی ورس شو والا زد تو کوما موی جه کنده جو دولا کرا و دوستا بده وصال شه کنا چه پاکتا میں لگا ولی و کنا و بیره کنا دا رسول برکو کلمون کره لهم لکا انکار کوین کا بده ای بنده سزوور کوین کا دیتا جه کنده چه سزوور کولا لینه دا دیتا عمق رولو جه کنده کنا بده دین شه غلوبی کرلو بده دین شه کنی خدا حکم خوشتانا و دا وده حد دا تجاوز دا کنا دا تجاوز رسول برکو گوشی خصوصیات وی کنا شا وابي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا علامه قال حدثنا ابراهيم التيمي قال حدثنا ابي قال حتى خطبنا علي رضي الله تعالى عنه على منبر من اجرنا كان خطبه ولا لكن حضرت علي صاحب پیغه منبر باندې چا دې پخې خشته وو وعليه سيف او په دې باندې تیرا وایو تیرا وایو سره فيه صحيفه چې پیغه تیرا شي چې کیمدا کنه صحیفه معلقه یو کاغذو پر لکړه شو کنه په بیره کنه پر یو کاغذ لکړه شو په غتیره پر فقال بیا حضرت علی سے یقین نه کنه ویلا چې والله په خدای مې قسم ما عندنا من کتاب نقرا او نشته مې څنګه چیرې بل کاغذ کې مې یې پڑھاو کوي او ته رویه الا کتاب الله مگر یو خدای کتاب دې مې سره موجود نه قرآن شریف او بل وما فی هذه الصحیفه بل هغه شایده چې په دې کاغذ کې شکیم شایده کنا دا نه په دا کاغذ غای رسول الله را کړو کړه په دې چې څه ځای لیکل دا دا در سره او یو قرآن شریف ته می سره بل شای نشته می سره نو ویری اچھا جی پر شرحا دې د چې کیم نه کنه خلاص کړه هغه صحیفه لاره څه شای به هغه چې فایزن فیها اچانک به هغه صحیفه ش اسنان الابل هغه عمرینه دې شونه وی دا دی یشون ول عمرینا سدی بدا دی ته شی چې دا ور کوي کنه دا نه دا عمرینا وی و اذن فیها و چلت بیغه چې کینو صحیفه خدا دا کیسه وا چې المدینه تو حرم مدینه چې دا محترمه ده من عیر الی کذا د عیر نه ونسه کنه الی کذا ترفلن کی زیرا سے کنه لاوز ټول مسلمان یو دا چې ته د کافر سره لاوز وکې دا ټول لاوز نه ده ما ده دا ده بلا ده ټول لاوز ده یو مسلمان لاوز ده ټول مسلمان لاوز ده و چې تا امان ورکې چاته کنه ته وعده ور سره وکې دی امان دا وعده ور چې کنه ور متوي دا مسلمان کنه شابل کې دیغه حفاظت په ټول مسلمان باندې لازم ده کنه ذمت المسلمین واحدۃ لاوز ټول مسلمان ده یو ده سره یسا بها انهم سعی کو بها پیغه پیرا کول دې دغه زمه باندې هغه ادنا دې بیا کنه نه یسا به الله سای کرای شي به په دې زمه ور کول باندې هغه مملی سره دې بیا کنه شپ مملی سره دې دې سمانا کبا سلام وړی کا ویا چې کیم دا کنه دا لا وزیر کوي شي کمریا ویا دا لا وزیر کوي شي کښه دا ویا چې کیم دا کنه دا غلا وزیر سره کرای شي امان ور کوي شي کابل دا سه غریب سړی یا چې کیم نه کنه که خندنای سړی یا چې کیم نه کنه دا الله وځي کفر سره کړای شي امان ور کوي شي دی تا کنه چې ویریو بیا چې یو یو ور کو بیا دا ټول مسلمانانو باندې دغه کار تر سوال لازم یصب ادناهم معنی کړای شي به هدا زما سعی کړای شي په دې زما باندې سمنا کړای شي دا غلاوز ور سره هغه ما ملي وا خندنای سره دی چې کیم نه کنه د مسلمانانو فمن اخبر مسلمانو چا چې ورموت کړو چې کیم نه کنه دا غلاول مسلمان ته چې مسلمان دی لاول وی سره کړی و دا ورموت کړو فعلی لعنت الله والملائکه والناس اجمعین لا یقول الله من صرف ولا عدل وایذن بیا واجرک پیغه صحیفه سے دات کاو چې ومن والا قوما بغیر اذن موالیه کنه یو سرای دا مسلمان شو یو سرای دا مسلمان شو اجا مسلمون شوی تو سره اجا کم ده کنه حق ده موالات یه ده سره اکلو کنه حق ده موالات لوزینا کا سمینا میں سره اکلو لوس میں سره ورکو چه میشت مسلمان شوی موالات تا موالات دا مانا چه کچیر مثلا تا طرف سے جنایت شو چه کم ده کنه آغا جنایتینا و تونینا امیر ده سره پرکوی کنه او یا تو سره چه ظلم جتای کرلو چه کم ده میروی تو امداد کی او کتم مرشو ورسون ننوی بیوی تو مر میشت چه کم ده کنه پمیروس سره پتے که دی دا موالات سره وکو کنه دیتا مول الموالات عقد موالات ویتا ویلش بیا ایف مثلا ایتو سره زید داغا چه کم دا عقد موالات وکرلو یو ور ایس چه ویکرلو بیا تو نا اجازت نلو خلص ایتو دی اجازت بیرا بل داسه دولت مانی ولیدلو یا تکتواری ولیدلو یا داسه میڑ مصرای ولیدلو ایده سره دا موالات پیتو دی اجازت بیرا کنه شا و بیره کنه تو دی اجازت بیرا دا ندیر او کنه ومن والا ومن والا قوما چا چه موالات اکلو ده بل قوم سر به غیر اذن موالیه بیر ده اجازت ده اولی نی مولا گونه اخبر نکنه چه ده غنا اجازت بیر ده بل چه سر او فعلی لعنت الله والملائکت والناس اجمعین لا اقبل الله من صرفا ولا عزم اصلی بکنه شریف شرط دیمی کنه چه هیا اربا من امت سدی کنه هیا اربا من امت کنه دا سکا پشر غلا دا پیغ آیات شے چا دویام سوی کنا دویام قسم خلقا پا اولنا لشکی سربه وی کنا سربه دا منا چی اتا کتور وی دولت من وی اپا زیر شوی یا چی کنا عزت من وی یا نیرا دا سکا وی بخوی بی بشه دیو جنا دا اولنا جی کم دا اگلی مولا تر کٹ کلی دی دی اجازت بیرا دی دویم سر جی کم دا کنا لگوی کنا دانا دی رو وابي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا علامه قال حدثنا مسلم بن مسروق قال قال عائشه رضي الله تعالى عنها سلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقال رسول الله بركه وشار وشار يوكلا ترخص فيه چې د اجازات ورکړلو حال کې ته پیغه چار شو چې دا چار وکړه تو سیا کا کیوه کې دا چار کارا شام وتنزه عنه قومنا او جکین دو زنی دا برکلی دی چاره را سخال که سخال که وی جیارا و رسول برکو ککری دو خاصی بیان دی جواز دی پر وکری وی کنا بیس تو سوی نکی کنا خال که زنی نا زنی باز شو کنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يورث دغه کیسه رسول مبارک دا چې تو هاچار وکړه هونه را خلق په نظر پسې کو وحمد الله منبر ته چک شواسنا علیه ثم قال ذن رسول مبارک فرمایي ما بالو اقوام صدا ولد دغه خلق یتنزهون عن شیء چې دې زنینا بچ کوي دې هغه چاره نه اسنا او چې زکه یې غلره و دې زنینا باندې بچ کوي کنه دا امر غلو کو کنه والله په خدای مې دا قسم انی لا اعلمهم بالله زز یوت ور خبر یې په دینا لوی دې خدای ته خدای لوی ته دې امر دی ورته لکه چې سمره ورته واشدهم له خشیه وزز یوت سخت یې دینا اې د خدای به پر دې جاته دې ډور نه کنه دې دا ور سره د خدای نه نه ډارې لکه چې سمره دې نه ډارې به چې دې کا خورا وې وی ګناه نه وی دې چاره خو پیدا منه وی وینه در پسې کوي کنه توسره وابي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا وكيع عن نافع عن نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال ابن ابي مليكه سيبلدي قال الخيران ان يهلكا قریب وا چا دوا بهترین سړی هلوک شوی وا کنه شا دوا بهترین سړی چکتی جی ابو بکر صدیق صاحب بل حضرت عمر صاحب دا کنه دا په ټول امت کې بهترین سړی دی کنه سرا په خیر دا کنه قریب وا چې دا دوا کنه چې سترون به خیر هلوک شوی وا سرانګه لما قلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم په دې اخر ایز د سره رسول ابو بکر صدیق صاحب هر عمر صاحب او زینا سره چکل کنه شا نو بیا دا کیسه وا کنه دا کیسه وا ځکه وی چې قریب وا چې د دوا بهترین کسان حلق شي وا کنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم اشار احدهما بالاقرع بن حابس اشاره وکړه یو دې دی من هر عمر سره به اشاره وکړه په اقرع بن حابس حنزلی باندې الحنزلی اثرا وکړه یو دې دی من هر عمر سے پاکره ابن حابس حنزلی باندې چې هغه وریر دې بنی من یو سړی دې بنی مجاشع ده کنه چې په دې ته اثرا وکړه چې دا وته امیر کا واشار الاخر و اثرا وکړه ابو بکر صدیق سے بغیره په بلی وسری باندې کنه ابر سره قا قا نه بده کنه ما چې ګو یا وزیر خپل کو سبه غا وزد نبی نه چې نبی او سټیټ بیا د امر چک چک نه زغیری او تو سپه نه چک زغیری کنه الا قوله عظیم کنه وقال ابن ابي مليكه قال ابن زبير عبد الله ابن زبير ویلی دی چې فکان عمر بعدو و عمر صاحب ادنا ورستیا دا ورسته کړی و عمر صاحب دی آیات ته نزول نه ورس کیا سرانګه و داس و اذا حدث للنبي اذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديثنا سواه دی چې بیان ولا رسول مبارک ته یو خبره حدثه بیان ولا دی خبره رسول مبارک ته داس کا اخس سراره ویره کنه دا کا په معنا د مسلو سره ده مثلو اخس سراره او دا اخ په معنا د شخص سره ده مثلو شخص استراره و دا سرار کو منا ده مسراب سره ده مثل شخص المسارته و مثل ده اغه سری چا پت پت پرسدین کوي کنه چاته او لکه پت پت چا پرسیده کنه مثل اخه سرار و مثل ده اغه چه کم ده کنه چشتن و په مثل ده اغه سری ده اغه پت پت پرسیدل اول کنه لکه پت پت چا چاته پرسیده داسې خبره وی رسول الله ته په وره وره کړله که نه بیا لم یسمعه نوې چې کیم ده که نه وره وره کله کله خو ده خبره رسول مبارک ته حتی یستفهم حتی یستفهمه حتی که چې دعا کوله رسول مبارک طلب د فهم کړو یې دنه چې نه عمر څه دی وویل اس کې بزرې ته یا څه دی وویل که نه څه نو بیا رسول مبارک ته وره وره ولا بیا رسول مبارک بیا طلب دی هغه فهم ځنه کړلو که نه یې دنه دا کسا زبه کنا دا ده ابن زبیر ده حضرت عمر صاحب پا حق شکریه ده کنا جه حضرت عمر صاحب داسو ولم یذکر ذالک عن ابیه اونه ده ذکر کریه دا خبره ده اغی عن ابیه ده اغی فلور متعلق فلور نا سکمرد ده نکام پوسی ده لکره عن ابیه سمرا عن جده اغی نکام متعلق نکای سکتا یعنی ابا بکر کس کئی بده سر ابو بکرو عبدالله ابن زبیر چه دای دا سو واخو او خدا دا سو ذکر چه آخو جه کم نگانا دیر مختو ولم یذکر ذالک عن ابیه اونو دو ذکر کریه ده ابن زبیر صاحبا دا خبره جه کم نگانا عن ابیه ده غنی کم متعلق عن ابیه سمانا ده غنی کم متعلق چه وکر صدیق صاحب دا اے متعلق دا کسانو دو ذکر کریه چه فکانا ابو بکر بعدو اذا حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث حدثو کا اخی سراره لم يسمعه حتى يستفهمه كنا دا دی ابو بکر صدیق صاحب متعلق نظر نقل کړی او دا هر عمر صاحب متعلق دا خبره نقل کړی اچھا جی وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابي عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه رسول مبارک ول په مرض خپل شه بلال صاحب ته ویلی مرو ابا بکر فلیصل بالناس کنا امر کی مړی ابو بکر تا چې دای دا جامل مې کو خار کړه قالت عائشہ تو حضرت عائشہ ویلی دی چې قول ته مور رسول برک تعالی وکړو چې نه ابو بکر دا قام فی مقامک ابو بکر هو چې ودر دی ته په ځای باندې متدا پاتو دا خدام را دین عرب درو ولا دا لم يسمع الناس دا یو ولا وزر ور وی خلق ته سر ور ور وی خلق من البقاء دې زړو دې وجنا کنا محفظه ته ویل چې او مو خبره خو مانی نه خو ته ته ویا چې کوم د رسول مبارک ته کنه قولی ته ته چې ان ابو بکر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصه حفصه بی بدا وکړ رسول مبارک ته دا کیسه وکړه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مبارک ته ومه چې وشزونه زه مې ډېر غوړا کړ کنه انکن په تحقیق سره تو سه چه لانتن صواحب یوسف تو سه یی اغا کنا صواحب دی یوسف علیہ السلام لکا یوسف علیہ السلام بنده سوی چه سرر بداله بکو بنده کنا واتو هم غیب لگا ولی بی تو بیره کنا او چه کم دا مطالبه زنه کرده کنا مطالبه زنه کرده او بیا لرا دی زلخه مطالبه که چنگورا لکو بنده کرده کنا شام بیا بیا دا ویل چې دا هو کد بیا چې زکیم امر وتا کوي نه منلو کنه لا علم يفعل ما امره لا لا يسجن مر ساګری دا نه جیل ته کو ذلیل وې کنه شاته بیا مو خبره ونه مې دوی چې بس جیل ته لور شام او خاصه دو کنه دا نه دا یوسف علی السلام چې سره ورس کړه و چې کیم دا کنه تو سا هغه کې سم شزونه ای کنه اچھا جی ان کننا په تحقیق سره توسه چې الا انتنا خامخا یی توسه صواحب یوسف کنا هغه چې کیمنا کنا ملګری دی یوسف علی السلام ملګری یې سمنا هغه شزونه کنا چې دا سره غلط کړو وای ته ونه مطالبه په منل کنا نه مانا دا کسی تیره ہوئی خو نه مانا مرو ابا بکر خل یسل للناس فقالت حفظت العائشة آتو جی کیم ده کنا پی بنده اڑا ولی او کنا شاسوی جا کسامی پر رسول مبرک بنده سکرا او کنا نر چیرا تونا ده خیر تنه ورا صدر پار دیشی می خطو کوی دانی بیا دا خطو کر کنا دا دی کنا شان وابي قال حدثنا عالم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب قال حدثنا زوري عن صالح بن سعد بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاء عويمر الى عاصم بن سعيد رولو عويمر سے عاصم بن سعيد تا قال وتويل چا رايت رجلا عاصم ابن عدی ته ویلا شارای ته رجلنا تا خبر ته مو پیغه سړی باندې وجدا ما اهلی رجلن چې دایمی وی سره د اهل خپل بل سړایا کرول سره بل سړای میندو کنه په زنا باندې فیقتله چې بیا دا میرا قتل کوی دی زنی لره کنا په دې خبر کا چې کچره یو سړی دې کرول سره سړی میندو بیا دې سړی مړ کوی دی زنی لره پدې مې خبر کوا سما چا تقولونه به تو سے مړوي دې دې قتل لره به په سبب دې مړولې سره کنه چې دا ځنی مړکو په دې سره به دې مړوي کنه مړوي په دې خبر نو بیا دې ا دا سوګه چې صلی کته مسله جواب نشرو کوي پښتنه رو کومه دا واسمه د رسول مبارک نه ویره رسول مبارک د فساله خدا پښتنه نه فکره نبی صلی الله علیه مسائل بعضو غن رسول مردا پښتنه کلو آبها او عیب ولا غولو په دې مسائل باندې په دې پښتنه باندې کنه فرج عاصم روپس عاصم فاخبر خبر ورکدته په دې باندې چې ان نبی صلی الله علیه وسلم کرے حل مسائل رسول برک د پښتنه کلو بعض غنی کنه او نه دا جواب ورکړه عمل کړیا نه زه جواب در کوي چې رسول برک جواب ورکړه چا ویل عاصم چا ویل او ایمرته فقال عویمر عویمر بتاول کی یارا تو دا مثل شاک نظر اولا رشا جدا اخبر ورش رسول برک دسرا دا جواب دانا شو دا اولائی والله بخدای میرا قسم الى عدیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخبر وردی من رسول برک دسرا جا ویرا وقد انزل اللہ القرآن او حال دا چه نظر کرو خدای پا قرآن شریف من حکم یا نظر کرو او خدا خسرائی دا اخبر رسول سرائی جکیم دا کنا بل سرائی ونی ورو شهیدون یې نشته کنه شهیدون یې نشته کنه په دې زنا باندې بیا دا قرآن شریف عاصم خور واپس شو خو قرآن شریف حکم نازل شو کنه چې دا یې کله وراولو قرآن شریف حکم نازل و فجاء وقد انزل الله القرآن خلف عاصم رسې دې غیر پلار واپس کېدل له عاصم نه فقال له يا رسول الله کویل دی او ایمر ته چې قد انزل الله فیکم قرانا نازل کړه خدای په پتو سره قرآن شریف باندې اچھا جی کذبت علیها یا رسول الله مو در ویغ ور ترلی په دې باندې یا رسول الله ان امسکتو کا چیر ز تام کا دشته دې زون سره نه کم کوونه را کني بیا خو در ویغ په ور ترلی وی بیا ودا مرا جنه دو زنا خورا بیا مې در ویغ په ور ترلی دي او چې زنا خورا وی بیا سره نه دا دې زون سره پر د ففارقها بیا جدا شو چې کیم نه وای مې دشته دې نه ولم امر هو نبی صلی الله علیه وسلم به فراته امر نو پر رسول مبارک په فراته دې باندې امر یې نه خبر ونه جدا شو جدا شو کنه دا لکه مخشه بشتو سویل کنه چه لعان سدا کنه لعانا بار حال چه کم دا کنه پیغ سر اخبر فرقتا دا پی سر اردیمی کنه شم فجرت السنت فی المتلاعنین بیا جریش و طریقات شریعت کو متلاعنین شدا چه دی لعان نولس چه دیا سر جدا کیدی کنه شم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورسولم برکوی چه شاد اصلا میرو خسر جدا شل کنه الا قد كذب منگر درویغ یې به ویلې دي چې دته ور سیخ وی کنه یا دا دنا دا په دې سزا یا څه درویغ ور تړلې دي اچھا جی شو وان جاءت به او کچر تاو کو د شری په ولادت باندې اصحما اصحما تیرا اعینا د غټه غټه سترګې ولا زائل یتینه د غټه غټه کونه کوي ولا چې چشتان د کونه کوي استان دې کنه دای خار څه کوي کنه خدای مله چې غټ غټ کنه ټی وی کنه چې تیر تیر رنگ وی اورته سترګې وی غټه غټه او غټ غټ یې کنه ټی وی کنه فلا احسب بذکمن نک الا قد صدق علیها مگر داګ مون کې چې درشتیا ویلې دی په دې باندې کنه مله باندې چې دای رښتینه ده به دا بل سری د ورسیخت چې بچا دوادو کنه یا الله په قدرت ته کس فجاءت به دې صدر تا کو کړو په ولد باندې علی الامر المکروه پیغه نه منا باندې چې هغه مکروه نه منا وا مکروه نه منا دا معنا چې هغه تیرو او غټ غټ کو نه چیوي وا زنی ته ورسی خو زنی ته چې ورسی خو خدا مرا چې مکروه امر ده وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني مالک بن اوس النصری وکان محمد بن جبیر بن مدن ذکرالی ذکر من ذالک مدا کنا سو ذکر یہ دے کسے کھڑا ہو کنا محمد ابن جبیر ابن مطعم سنا کنا ابن شعب زوری سیوی چه درده کسا سنا سموتا ذکر کریه واخو ایسم بیارغا بتفصیل سر ورولا وکان محمد ابن جبیر ابن مطعم ذکر علی ذکرن من ذالک کریه ومتا سنا سا تذکرہ دے دے خبر کنا فدخلت على مالک بیا دا ابن شهاب زوری ته وی چې زبر داخل شو په مالک ابن اوس نصری باندې فسالته بموی د کیسه پښتنه دنا وکړه فقال درته ویل چې دا خدا سوګانا یورا چې انطلق دو زج کیم د کنه طلا طلا طلا حتا ادخل على عمر حتا کې چې ور داخل شو په عمر صاحب باندې نو چې ور سره عمر صاحب سره نو دا مالک ابن اوس وی چه هل لکه فی عثمان و عبد الرحمن و زبیر و سعد ایشتای تو رغبت پا ملاقات عثمان صاحب شه و ده عبد الرحمن صاحب شه و ده زبیر صاحب شه و ده سعد صاحب شه سرانگه یستازنون اجازت در بیرو داشی که نداشی رو قال عمر صاحب تو چه نام ایویننا فدخلو ابننا وزر فسلم و جرسو قال بیاوی تاویلی ده غیر فقر چه حل لکا فی علی و عباس ایا سات و رغبت پیغه ملاوه دل دی علی و دی عباس صاحب شی چه رودا شی فعاذن لهما اغد کتا اجازت کی ورکو ننا وطن قال العباس عباس صاحب پا مخ پا خبر لگیا شی یا میر المومنین اغد بینی و بین الظالمه فیصلاو کا پلمان دی مو پلمان دی دیغه ظالم شی علی صاحب یو دی کانا شا و آخر حضرت علی صاحب خور یارو وڑی کاو و دی مشهد سڑای وو نر بیا دا هو دی د پر دا صدا مر غټه خبره ده چې تر دې ته وی مثلا بشا ترای دې ته وی چې کیم نه کنه وړي کی ته چې کیم نه کنه چې دا سلام نه کنه سلام سره دې تای کو کنه شا ها اگر که هر بری ده مټیار او چات سړی د سام د ځای نشته کنه خو بهر هر ترې او مشر و کنه شا بیا تر او مطلب چې وی چې کیم نه کنه نه خدا ته کی خامخا کو دې وړي په حق شه کنه شا بیا دغه عباس صاحب دې طرفانه دا ټکا دمرا غیمت ته کنه لا چې توی چې دا خو یقین نه کنه بیا څنګه دا څه ته چې ظالم کنه اچھا جی استبا سره گرم شو کنه هر دلی صاحب عباس صاحب ترور یار نو به سره گرم شو کنه اچھا جی دا دا څنګه نه او چې رسول الله چې کله وفات شو رسول الله مبارک مول سره سپته شو بیا ابا صاحب اغه ور یره ور خور ور کنه اتره هو ور ور یره په مرشه باخر شتی شی کنه جو نرا ور سونی نوی مثلا کنه خو بیا خو تر خو عصبالا عصبیت دی وجنه بیا خو جکیم نه مول وړای شي ودارنګه د رسول مبارک یو بچی او فاطمه بی بیا غړ باندې یو هغه هر تری څه په نکاح شوه کنه شا د یو بچی چې د سړي ژوند دی یا سمره بولو نیم بولو دی کنه نیم بولو دی او بیا جنی مولوی سی تربا عصبا شه دا دنی مولوی دا غطره سی کنه دا عصبیت دی وجه نه کنه شان بیا دا رسول مبرک مول دی میروسه دی قیده مطابق نیمان دا دی عباس صاحب شو و نیمان دی هر دری صاحب خونه شو خو خیر فاطمه بی بی ازا پنه کاخ شوا کنه ای فاطمه بی بی شو کنه دا نیم بولا پنه مئی بنده بیا پا دیگه دیسی چه کم دا کنه غاتا ویرا غلیبی هر تمر صاحب دا کنه چه میشتا چه کم دا کنه دا اے رسول مبارک مول جی کیم ده کنه چه دا میشته اوشه نیمی عباس صاحب تا ورکه و نیم فاطمه بی بی تا کنه شام بیا رسول چه نا دا چه رکه دایش چه دا زد دوستوش تو دا میره داری چه میش رسول مبارک داوی داری چه میش پیغمبرون جماعت ایلان و رسومین نمیروس نشی وڑل ما ترک نا ہو صدقا سن گانا کیم رجی میش پیر دیا و ده چولو مت پر صدقاوی بیت المال داوی ورک پیر دیا او ده چولو مت پر صدقاوی آخو رسول تب میروس سرانو پتکش نیک دوی چه نیکلو ور دعوی تا اویل کنا چه گورا توس چه کم دا کنا غطا ابو بکر صدیق صاحب تا ورا غلی وی کنا شا و نه در کولو مخش او دا نه موتا رو غلی بدا سیم در کنا که توس خواشا وی کنا دا مول رسولم برا که بکیمه طریقه سرا او ولایت پر شکل دا ابو بکر صدیق صاحب بکیمه طریقه سرا ولایت پر شکل دا پیغه تا بیا مو په شو وکړو ولایت پیغه طریقه کا غوړی در کوه تو زوی سره تا کنه سره نه در کوه دا زموږی مثلا چې لمول ته اوس بیرته زه حواله که په یو ځای باندې ګاډ تقسیموی نه په یو ځای باندې او تو دې باندې ګرانی کې یا دغه چې کیم نه کنه خدمات کوي چې سمره غلاو هم نظر او دی د رسول مبارک بیبیونه تر فقادره وبوسیستا باقی نه دې پته کېږي په خورونه غریبونه باندې تقسیموي کنه سره دا نه ګرانی دې پر اجر کاوه کدا کې په باندې کنه په دې چې شاد وروه کې بالکل دوی سره ټوله غوړو کنه چې ویری په لور دوی سره نه ګرانی کا ځنه دې پر نه زره ده پرانا بلکه دنه په دې طریقه سره وې نه ګرانی کړه کنه شر بیا دې اورس کې چې کیندا کړه دا نه ګرانی خو کړه او په دې ته بیا په افغان سره پر شي وي سي په دې ګرانی شر فرق کوي کنه کله کله یو سره زون ته کوي ټول ته دا اختیار ته ور اختیار په ختم کو کله بل زون ته کوي او اختیار په ختم کو کنه بار هر په دې بیا دې سره رش بیا هر تمر صاحب ته راول ته چې دا څه وکی چه دا غانه که غیر دا پر رو که خو نیم موتا رو که نیم دتا ور که کنار پا سر تقسیم یا که نیم نگرانی دا دای کو دای دا مثلا خدمات کو جه کم دا خورون غریبانه دا تقسیم یا نیم نگرانی وزده که او زه بیا په خورونه غریبانه باندې تقسیموه که نه شه هر زمر صاحب ته وویل چې دا بالکل نشي کېدای نه مې دوداس خوښه دا نه که په هغې طریقه باندې خدمت کوي چې کومه طریقه مخ شي کنا طریقہ وا خو ٹھیک تو کپی طریقہ نکی اے تقسیم نم لوڑ پکنا ذکا چه دا وا خدا غاز تیرے دی پیڑی پیڑی تیرے دی چه جنیب دی حرزلی صاحب دی سروی نیمه تو دی سروی خدا نی اتوا اولا نوری چه دا بیستا پا میرو سبن دی سر دین کرا دا خالق والا دی چه تو سر دین کرا دا خدا خو نیمه دی تور کرا دا نیمه ایمه تور کرا دا کنا دا خو ملک وی تو سی کم دا کنا وگانی دا سی ندر کون کپی خیز طریقہ سرائی گاز تو سی جی کم دا کنا غاز دیکھ ربی کرائی شی خو ٹک تو بیا اول چې کیم نه کنه هغه جماعت ا دې دنه مسوانه را جماعت نو سلور کسان چې عثمان صاحب د وصحاب باندې را ملګری دي چې عبدالرحمن او زبیر او سعد وکنه ایره ته اول یا امیر المؤمنین اقض بینهما فیصله او قبل منځ دې دې سره شو ارح احدهما من الاخر وارام ورکه یو دې دې دې ته دې جګړه دی هغه بل نه کنه چې دې لنجا وسه شي کنه نه را سره پارام شي کنه زجه کم ده کنا قسم در چوان توستا پیغ اللہ بند بی اذنی ہی تقوم السماء والارض حضرت عمر صحیح تبی هل تعلمون توستا دا پاتا شتا کنا شتا دا جان رسول اللہ سلام قالا لا نور سما کننا صدقت ما ترکنا صدقت زبا جمیش پیجی دا صدقاتو لا نور امیر نا میروس نشی وڑل ما ترکنا دا جمع متکلم الغیر چی غیری کنا دی لینا سیک رسول مبرک مراد دی دولو مدی مراد دا چه ټولو مطلبی روز نشی وڑن ای ټولو مطمول ترکا داغا صدقا دو نا یوی چه یورید رسول اللہ سلام نفسه مرد کوي پا دی سر رسول مرک نفس اخب اللہ ورویک کول لکنا پل مانسو ټولو مطلب کس کوي قال رحتا ای جماعت وی تاول عثمان صاحب دا عبدالرحمن صاحب دی کنا چه قد قال ذالک بلکل رسول مرک دا ویلی دی دا بیل منید فاقبل عمر اور متوجه شو عمر صاحب علی صاحب نے بابا صاحب نے فقال تے جان شد کما بالله عل تعالی معنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذالک تو استاد ابا تشتا کن استقال دے دی سر تے نام ایول اند ابا تشتا قال ویلی دی ادیگه جے کیم نہ کنا مالک ابن اوس نصری دو ویلی دی کہ قال عمر عمر صاحب تو فینی محدثکم انا ذل امر ز بیان کن کہ تو استاد امر متعلق عزت و سرغ بیانو ان الله کان خص رسوله صلی الله علیه وسلم فی هذا المال یقینا الله پکو چې خاص یې ګرځا ولا او پیغمبر خپل بدیغه مول شه پس شي سره لم یوتی احدا غیره نه دا ورکړه غخای اټ چتا غیر دې نه کنه دتا ورکړه دا نه غیر بل چتا نه ورکړه چې مارې پي اوی ته ورشي کنه ا دې د خصوصیات دي قال الله دین الله پاک لوی فرمایلی دی ما افا الله علی رسوله اجر وفات کو خدای په پر رسول خپل باندې منو مې د کفیر نه کی مولا چې پر وفات یې کړلو ویني ولو بلا یاد غاس یې ونی ولو جنگ نه بشوا فما اوجرتم علی من خیل ولا رکاب ندی ور طرف اولی دوز به باندې وسیون نه یې شون کنه معنی ټینکینا مې ندی په ور پر اولی چې ټینکینا مې په ور پر اولی وی جوزینا مې په ور کړی وی فوجینا مې په ور پر کړی وی جنگ کړی وی جنگینا مې ندی کړی خدای ولا استاثرها علیکم و نه د ترجیح ور کړی چې کیم دا کنه په دغه مول سره بل چې ته په دوسه باندې کنه چې بل دا ور کړی او تاسو سره ور کړی فقد اعطاكمها او په تحقیق سره در کړه در رسول مبارک تاسو ته دنه دا مال فای اکرا تاسو ته تقسیم و سره وبس حبیبم ویل کړه چې کیم نه دغه لپاره په تاسو حتی بقیا من هذا المال حتی کې چې په تاسو دنه دا مول چې دنن په بیت المال کې پرېږه کنه نو بیا دا نه راپوته شو دا اصل ځکه یو بغین وکاله نبی صلی الله علیه وسلم او رسول مبارک یون فقو علی اهله نفقتنا چې دا وی چې کیند لا غول په اهل باندې نفقه سنتهم د کول به دی دغه مولا دغه مولا به یو کول نفقه بی بیونه تواصل ثم یاخذ ما بقیا به او خصم ما بقیا ور فیجعله مجعل مال الله بیا ګرځول اغلره په غزیده ګرځول د مول د خدای پکشه اے خدای مول تسای دا بیت المال ولا بوله بیت المال مول چه کیم زی وردل شی دوا دا بولا غادی ازدلو کنا مانے مسلمون فائده تاوی تقسیم اولو مسلمون پا مسئلہ فوائد بنده بلا گول فعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک حیات و بیعمل و رسول مبرک پا دی غیر طریقہ بنده پر روند اخفل شی انشدکم بالله ذکر سام در چه مدوستا بخدای بنده حل تعلمون ذالک دا پتا توستا شتا کانشتا قالو دیو تا چه نام ثم قال لعلي وعباس رضي الله تعالى عنه انشدكم بالله تعالى ما ذلك قال نعم ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بیا وفات کو فای بکر نبی خپل فقال ابو بکر او صدیق سے وہ کہ انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زجی کہ میں خلیفہ دے رسول مبارک کیا فقبضها ابو بکر بیا قبض کو دے مولا ابو بکر صدیق سے دے رسول مبارک نے ورث کیا فعمل بها بما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغیر طریقہ سرا وان دو مخین دینو دو ساعت واسر وی پیغه واخش کنا نو بیلی فاقبل على علی و عباس بیا متوجه شو حضرت عمر صاحب علی صاحب عباس صاحب انده کنا بیتا ویلی چه تو زعمانه تو صاحب که صدیق صاحب چه کلا دا ملک بس کولو تو سا موجود یو تو سی بیا دا زعم کرو چه انا ابو بکر فیها کذا ابو بکر چه دا پتش دا زعب حیبین علی منیمیس طرف یتائی کو میشته دا مول نرو کوي او دا دا نه داز یو تای کوي می سره او دا عیب دا پشه او دا نقصان ده کنه دا تو سزا مو کنه شا والله په خدای مې دا قسم می چې یا لو والله یا لو خدای پاک شپې دی بده باندې چې انه فیها صادق بار رافض تابع للحق دا ابو بکر چې په دغه مرشه رښتیا نه او نکی گرین کا او پسیخا بنده او تبه ده حقا او کنه بالکل واضح رائے ده سریعت نه خلاف نه ده کنه په دغه مرشه توسته وی یدی دی او نه تا یدی دی موده تا اول چین شیر تو مکا تو سے خواشی وی دفعاتو ها الیکم در کموزو دا مول تو زوی سر دا خو حتی انا علیکم عهد الله و میثاقه چې په تو زوی سر باندې وعده او لاول د خدای پاک دا غدا در باندې منه چې تعملان فيه بما عمل به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عملو کې تو سے بدیش آغا چې کیما ور بدیش رسول مرا کړو فین عجزتم عنها کچر عجز دی تو زو سر عنها ایده که تصرف نه بده ملش په طریقه ده شرکت سره کنه ایده نه عجز دیستا فدفعاها الیا روکی تو صدا مولینا موتا بیت المال دفعانا اکفی کماها زو سر زو کفی سره تو زو سر طرف نه ایده مولتا زو تا کفی سره خپل زو نگرانی کنه او که بده غیر طریقه غوڑی بیدوی در سره باب اذن من آوا محدثن گناہ دی اغی چه چه سیک پناور کو چه کم دا کنا بدعاتی تا کنا محدث چه بدین سے نوی چار ارفیدو کبی کنا بدعاتی تا فیدا ورکو فناور کو رواه علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدیش یو حدیث نکل کرد حضرت علی سے رسول مبارک وفي قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قلت لأنس رضي الله تعالى عنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة سرنگ محترمة قرد وليد رسول مبارك مدينة منور لرا